کوخر کوخر لکړي او ورته هغه موږ ته په عربی کې پښتو کې تم پریوان ماشيني ورته عربی کې وای او خانو بچی پکې بزادای او هغه ولي هغه لري مې راوړي او پیغمبر خدا پر ایمان ته یا کار په مانده ولر دي او په دې سجدي تلاش دي په لفاظ واچي سو نشته یو بدبخت پورته شو بعد وخت عقبه تور شو زوی د ابي معاذ رايو او چې نبی سم تجي تلاش لا پاسه کې خو بیا دي خان دي دا کار تاو کو نجدا تاو کو دا شو خان په دې وخت عبد الله المسعود زما طاقت نو اسم شو کوله لارم کور ته نو هدي فاطمه واره وا ولا پور ته مکرمه راشه نای گزار کړو او نبی سم جرا پور شوی اللهم عليك بفلان ويعتبتا وشيبتا وفلان وفلان کې فلان کې الله فلان کې ونسا یا الله فلان کې ونسا یا الله فلان کې ونسا وی عبد الله المسعود ټول ویل د مردار شیو په بدر کې پر سیدلی پراتو دې پوښوي خیر یو څه کنده سوی له بخاری کې نه لازمات یاد نه دی خو ډیر زری دا په باب الصلات کې وګوره او دا په باب د بل ځای کې وګوره سلو پنځه شپږ مقامات کې ولا دا چې تاون چې خیری بکو کنه بکو نکو والحمد لله رب العالمین ظالم نخلاشو دا الله حمد وای په دې پوښي قل ورته وایا بیا په زمان ارهیتم لذلی تاسو یعنی خبر راکړي ان اخذ الله سمعكم قال الله وقري او ريدل تاسو وابصاركم لذل تاسو ان هذا الله سبق تاسو ته نیو انځور ته دا وکړه سواد په شلاري نه کله ورته وی لاري نه پاره دا شاربار طرف سړي په دغه لار کې د لې دغه د کانو واپاله دلته پانی بوته کې الته وګدي براوري ته په کاني بوته کې دا ستاني پاتې نه به وو په یو وخت کې واچي خلک کوي او که سبق نه درځي زمون کلی باندې او ته وی بار باندې نافذ باب ورته وی نلته بو براوري په کاني بوته کې او بیا به وګوسه او سیدو به ولا بلار شي الته سپین غوندې کار اوس نشته دی پوخا نارګي با پر جنگله کې بلا جبل شي وردن نه کې نو سبق به مړنه شي خلق دی کړه نو کله لګي د ساتل نو الته به لګي ته دا ټول خبر وره ان قد الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم پلان کې بابا له خلق دی وری دی ته تل او بیا دوه کیږي من اله غیر الله اله څه کوي چې کار کوي رول لسترګې ورکړي کل چې کوم دی وګونه برابرې لیونه روغبي من اله غیر الله سو به اله څه ودا الله یاتیکم به شرارو کې تاسو په دې مذکور په دې سمع په دې بصر په دې قلب باندې ذالک المذکور انظر ګورا څنګه من اړو را اړو آیاتونه سو مونږتی به دی واپس کی استاد پرې پوهیږي دا دې بوت ته دا بوت ته کوم دې بوت بحث من اله اله سوق دې اله دې ته دا کړ کول آیاتکم خبر راکړي ان اتاکم عذاب الله کرشت تو عذاب الله بغت فی الناجحان علامات راشی داغین پس راشی او جهرتن یا پدادا خلق دی خبری هل يهلكو نتباكي إلا القوم الظالم مگر تاسو دا تاسو پر اسوي وضع د مظهر پر د مزمر وما نسل مصيب لا بشير مصيب منګه رسول الله ملي کوم دا خوش خبري ورکون کیرو خلق داسې وای چې هر کله له هر څه دي شي کوله او دا هر څه الله کې د پیغمبران الله ولا لیکره اذن یې کار پیدا کوي وما نسل مصيب لا بشير کچا ومنل ثواب دی کچا ومنل عذاب دی ومن آمن واصلح چا چې ایمان ورو خپل عمل کې کله شریعت مطابق کو فلا خوف عليهم نبو یره باغي نبو خپکی یره باغي چې عذاب برشي او نبو غلن کې ثواب محروم شو بیا وای من مفرد دی نه آمن مفرد شو معنی جماعت تین علیهم شو ولا هم شو پیغمبران علیهم السلام چې دي نه پیغمبران دي کنه دا مال دولت خو یې سره دی کنه مال ورکړي دولت ورکړي پټي پټي خبر ورته معلومي دي هغه کومشتي نقول ورته لا اقول لكم تاسو دا نعمه اني خزائن چې ما ته الله خزائن زه خدای نه خزائن مقدورات خزینه خزائن خلق محبوس دي دا دا لا ادعي ان هاتيك الخبر مفروض ليا اتصرف بها كما شاء دا نه زمات فرشي دي زبر كيف ما اشاء استقلال استعان لا مستقل ما نه دعوكما حتى زمان تبوس کوي چې پلان کې مو درشي پلان کې درشي دا غرض سرشي آزاد درشي اله خص قران سفر دې بیا وي نو سموي او دا فائدہ پدې کې سره دا خبره زنه کومه ځکه دا د اولوہیت خصوصیات دي مقدورات د الله د چا پلاس کې غبق الله او مغیبات د چا وینه غبي ولا اقول لكم اني ملك زبانم سفرشته دعوه د ملکیت لكم او داغي په بار کې ویلې دغه نه دانه ما او دلته څه ونه ویلې او زه پرشتنه ولا اقول لكم اني ملك دا غي حال معلومه نه کیته حاجت نه دلته حاجت ده چې زه د غلط خبرو زه دا اول د ملکیت نکوم من لفائل خارقه العادت حتى تكلموني تاسو مال تکلیف ورکوي چې بنی ادم ته خدمت مالکی کول بشر چې اسمان ته وخیته اوس دا پکې مال چې پیغمبر خدا نور نه دی بلکې بشر دی ان تبع لا ما يوحى لي زتابين ما پر خپل افعال کې من الله چې ما توحي وحاصل اني عبد يمتثل امر مولا ويتبع ما اوحى ولا ادعي شيء من تلك الاشياء حتى تقدره علي خدا دا ویل خدا الله حکم بنا قل ورته وای هل یستوی العمى برابر دی ړوند سره گمراه والبصیر دن کې لارون دن کې برابر دی وای ما زګا داوی کې غلون دی تاسو چې داوی نه کوي هغه بصیر دی افلا تفکرون وشو هم نو بیا هم د علم غیب خبر کوم دلته په مختصر غون دي دامو دا مدعی قاری دی او فقه کې شته خبره او بیا هم وای بعضی بعضی مغیبات ورته کوي په تور د موضوع د الهام غي انصاف شته خو د دې مطلب چې ټول ته معلومي دي دا خبره غلطه دي ولسته او بیا هم ګوره دا خلک ته قوت ول کې په هره نه کې قل ان استوي الاعمى والبصير افلا وانذر به اي پیغمبر غویا په دې قران الذين يخافون اكثر يريغا يحشروا الى ربهم جديد محشور شي خپل رب جاء بشي او په داس حال کې لسم من دون دا الله ما سوا په ولي هم نبي په رسول کې او بچو او سفارشي به هم یعنی مطلب هغه خلکو چې قیامت منی نو هغه خلک په یراوا یا هغه کسان اهل کتاب یا کسان مؤمنان چې دا یې سره غلطي کوي دا په وایي کوم ځای چې قیامت نه نه لري چې قیامت نشته لا خبره کنه نو یې راو په دې وحی باندې په قران باندې الذين كسان يخافون چې یریږي ان یو رب دې محشور رب برابر خبر دا چې قیامت مری جازم دي که شک من دي متردد دي هم خیر یا ایماندار شو یا ګناګار خلک شو یا دوار شو انحن تكون نكون كيف ان هم بدي خلق تابيش اترد ما نقول شرف ولا قال لك انت شاهد كل سري هم تابيشو ما الله ورته ولا تطرد بل روايات تشي مزل ابو الشيخ والبيقي بلاي اقال من حديث تمني او انا راغ يسم جامد بلال سهيل عمار خباب نو پیغمبر خدا چې وکړي او خلق نو سپکو ښکار شو ځان له تر بیرالو یعنی دوست کوم چې موږ لپاره یو مجلس وی چې عربو ته معلومه شي دا غټ غټ خانان دا غلی دیو زمون قراله نو موږ شرم راوړي چې دا خلک ناس موږ ترکینو په دې پوښي په نستحي ان ترانا وزن چې خلک مين اسمع هؤلاء اعبد پیران جناکا پور تکا پیران فلا تقعد معهم جاء ترکینا قال نعم کتاب ولیکو دا کریم یكتبه امو ناسو دا آیت نازل شو شی لانه دا گوره خدا دا بل روایت هم دسو پیش کئی بہر تدبیرو بیا دیوائی چه پیغمبر خدا سا غلط کار نده کڑی ولا دا آیت کلا چه کسو شرلی دی چه عصمت تا نقصان اسی اگر آتا چه نقل کی گی جلالی دا پار یو وقت شو دا اشتاب دا قرآن پار بل وقت شو تلی تالیب القلوب مقصدو خدا اللہ پاک دا ونکلو په دې پوښي نو په دې کې اهانت ناراضي انکسار د قلب هم ناراضي مشرها کسان چې بلی خپل رب سبا پټیم کی او د بیګا پټیم د ماسپخین نفس او اراده وی وجهو ذات الله اخلاصو دا الله وجهه مراد د وجه مراد ذات ذکر د وجه مراد ذات یا محبت الله ما عليك نشتی پتا من حساب من حساب د من سو فلن ته دې غلطي کی تا الله ته پوس نه کوي وما من حسابك نشتا په حساب لك استجستا او تا ور پدې نه لنګړي نشتري کدی وشړل نو یې بل ظالمان شړل خوندې نو ظلم نشتري کفر کوي شړل الله دا خو شوا چې یو سره فرض دی وکذالک فتننا اوس الله تعالی دوی دا یو عادت ته د قسم امتحان اچو بعض هم بعض د بعض خلق په بعض نور باندې دا مالداران دا دي خلق دا غریبانان دي پاره امتحان شو چې ګور داخله دې مکه شو ليقول شو اها اولای من الله آیا دا کسان چې الله په احسان کړی دا ګور داخله دې خلق دي دا غریب سره په دې څنګه الله سم شو او زه خان يم زه مالک يم زه نواب يم سرمایه دار يم پلان کې نه پوهنه کې په دې کې ليقولوا هؤلاء أليس الله بعلم الشاكرين أيامر الله واقف فدير شكر يستنكم عندي ولي ندي معنا دا غريبانان دي والله شاكران و اذا جاءك الذين من بآياتنا کله چې راشي کسان چې یقین سره پاتون زموږ باندې دا کمزور خلک راشي او یاتون مراد قرآنی یا حجت فقل تو السلام علیکم ورته پتاس السلام وی دا الله پاک پیغمبر ته وی تو په سلام اچي او كتب ربكم مقلقي رب سال رب سي خپل الرحمت مهرباني دا یو خبره مخکړه چې په الله فرض شته واجب شته وایله او شته وای وای نشته دي عقل عقل دا نه وای چې سره ښکار کې الله بخا وخت نه دی ورکړي او شرع ویل چې شته كتب رب معاذ بن جبل خبره بیا دي د بنده حق په الله او د الله حق په بنده دا حق دي كتب رب تفضل الاحسان بالذات لا بتوسط شيء اصلا او انه هغه دا دی هغه رحمت دا دی څوک چې ګوري تاسو کې بدی او بجهالت فداس حالت چې دی خبي خبر دی حال کونه جاهلا متلبسا بجهالت او جاهل مخکې ویلو هر څوک چې بدی کوي نو جاهل مشران دالي کې صحابه کرام یا خبر نه چې ګناه ده یا خبر دی خو د بدل نه خبر نه دی حقیقت نه خبر نه دی او دې د پاره چې ته کار کړې تا ته والد سبیلا سبیل مجرمین او چې واضح تا ته لا ته مجرمانو نو دا غي نه پس بداري مناسب کار سي ابا کوي قل اني نهيت ورته وایا دا تاسو کوم شرکونه کوي نو زبان کړی شي دا د هغه ته کمی دی دا پیغمبر خدا ته موږ دا غړي وړي وایو دی بچ تراوړو وای زبل شي اني سرقت ومنعت بالادله الحقانيه والايات القرانيه عقليات دي او نقليات دي نقل هم وي عقل هم وي فطره سليمه وي اذا بندگی کوم او بیات کوم د اکثر په سبل سیوا د الله اولاد کی سواء كانوا ذوي عقول ام لا برابر غبوتان دی او قضیا غلیات څو چې خدای چا عبادت نه کوله قل لا تبهواکم استغفر خواهش ته نه خواهش ته قتل ته اذن په دې وخت په خطایم هم دلم قل تو اني على بينه زفخ کار دلیل باندې زما سره حق دلیل دی چې کوفر غلط دی اسلام حق دی او من ربي قائلة من ربي دا دلیل ثابت ربنا وقذبت به حال دا تاسو درو غني ما عندي نشتی ما سره ما هغه عذاب تستاجر به یوز بیا و پیغمبر چې ما سره ګورې عذاب نشته خصفا بیا وای دي چې کول شي ان الحكم الا لله حکم خدا الله دی دا فیصله چې عذاب برازي او کنه برازي او کله برازي او حکمونه مخکې ما هم ویل بیا ته ویم چې حکم دوه قسمه یو تکوینی ویل شي یو تشریعي دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دا حرام دی دا حلال دی څه حکم تشریعي دا د الله کا او حکم تکوینی دا مرکا دا ژوندې کا د عمر والا کا د مالدار کا د تسوی حکم تکوینی دوار دا الله او سوره یوسف لولې دوار هوځه کی یعقوب علیہ السلام بچو ته وایي تشریح عبادت بده کیږي دا خو برابر نه مني دا باندې مني دا پکې دا باندې کې دا ته تشریح اختیاری تا حکم تشریح دا الله کار دی تکلیف د الله کار دی دوار خبره ان الحكم الا لله دا ټول خبره چې عذاب راغی را نغه لانکی یقص الحق الله بیان حق او الله فیصله کوي سوال څوک یې وسیله غږ کولی شي امام حسین شهید شو او د پیغمبر خدا نو سید او ډېر مهم دی په دې غږ کې سي خپلې نو څو شو او متنبی لجاره عیسایان مخاطب کوي ويستغفران الذي يعبدان وعندهما انه قصر عيسى عليه السلام تواب يراس عيسى عليه السلام خلاص او د دې په عقیده کې دا د وعید د هما د مستقبل او جنات انه خسرین سوی شي یتبع ما نالو عنهما چې د پکې عیسی علی السلام د دینه چې په خپل مندل د شیت شهادت پیا للرجال یا خلق را شي شهید بابا تاوت کې شهید بابا ما خلاص کې شهید بابا زال شهید شهید او ته شهید بابا یتبع ما نالو عنهما پیا للرجال لهذا العجب ناشتا غوندي خبري خلک کوي او کار د بل شي او دی بل سوي لو ان عندي ما قسم به لقضي الامر بيني وبينك زنګ مست به سلام شو نو بیا والله عالم الله واقف دی په تاسو باندې دغه په ظالمانو ټول ولوم دي عذاب بدل وعنده مفاتيح الغيب چابه د غیب د الله سره مفاتيح کله مفتاح جمع شي د چابي شو مفتاح شي چابي شو اکه مفتاح شي نو خزائن شو خزائن د غیب د الله سره غیب مستر دی مخکې منزل کړیو چې په حواس خمسو ظاهره او معلومیږي او عقل به سوچ هم شي مونږ ته سوې غیب او غیب مستر دی په معنا د غایب او بیا مونږ ویلو غیب دوه قسمه دی کله تیاری بي زاوی کله تیاری د قران یادوا یواري چې پاګه دلایل وي یواري چې پاګه دلایل نه دلائل چې پی الله غیب دی دلائل پشته عقلیات او نقلیات قیامت غیب دی دلائل پشته حشر غیب دی دلائل پشته لم تعلم حاصل دی او ایمان په دې مشته علم مشته ایو بل غیب دی چې پاره دلائل تفصیل شي اجمالی خو وایي وما يعلم جنود ربك الا هو وعنده وفاته اشتي كم اجمالی نو دا د غیر مخلوقات دي د الله نوم دي دا سری په درې نشته دلته وی استعاره بیا غیب با مشابه کې د اشیاء مستوثق منها بالاقوال غیب څه دا پټ شي دا د دې لکه په کوټه کې یو شی پروت او دلته تم تای لګولې دا غیب شو او چې هر کله غیب شو نو دا غیر لپاره بیا سری چابې پکار دي نو بیا مناسبات قریبه تخیل شو مناسبات بعیده ترشیح شولا نو دلته به استعاره مو کړی پته ور د کنایه باندې یو شی په پټ مشابه کې د بل سره د استعاره بل کنایه شولا لوازم د مشبه به یا مناسبات قریبه او ثابت کا تخیل شو بعیده او ثابت کا ترشیح شولا خالص پرز د الله باندې چابه د غیب په خبره پوه شو لا يعلمها ندی واقع دغین الا هو مگر الله زنګ په دې وطن کې خلک کوئی د پیغمبر خدا او د الله په پوهه کې څه فرق نشته یو شی دوه فرق شته چې الله په خپل پوهه دی او پیغمبر ته الله ورکړي او دلته الله دا ما ته لري فقط بل پکې کوم یو دی اول ته پکې په قهاد رسوي خبره پوښي قران دا بار بار دا خبره کوي او شیخ صاحب هم وایي یکی پرسیدو ځان ګم کر د فرزندو یو سړی دا چان ته پوښتنه کوي زوی ورښیو کې روشن کو هر پیری خیرت من بوډا او خيارا او اصل لري زمي سره بو تهران شمیر چې د مصر نه کوي روان شو وای د مصر اني لا اجد روح يوسف لولا انت مت كما قال نوايا كان ساغرا نوايا په ما دور لګي شرع درچا کې نه اس ندي دي کینان ته کوی کې په خپل وطن کې په کوی پروت خبر کې نه وي دا سم چل بګو احوال ما برقي جهان استو فقط دي دمی پیدا ودی گردم یا کلوی او کلوی څنګه سری ویل د پیغمبر خدا په تاسو جنت راته مخامخي دوزخ راته مخامخي پرشته ته مخامخي ارسه ټیک ټاک دي چې هو تراشو خیر سره کینو وځو سره سره نه شي دا منافقت نه نوسي ابو بکر صدیق دا په ما کې نه نو دي چې پیغمبر خدای کله بداسي او کله بداسي ټول عمر بداسي نه بیا په رښتیا ورسره کوڅو کې ځای غړي کولې په خبره پوه شو دا ټول حالات یو شان دي ټول عمر به یو شان دي نو کله یو شان دي او کله بل شان دي نو دا یاد و لا علم الا هو ويعلم ما في البر والبحر واقف دي الله غش په وچوبه کې سدي او په دریابونو کې دا څه ته معلوم وما تسقط من ورقه دا من زیاتی نغرزیگی پان الا لما مگر اللہ کی واقف تے دا هر یوم چې پاڼه غوږي الله کوه ولا حبه ندانا او دا حبه ما من پټ پروت دی کنه ولا من حبه پتیرو د زمکو کې ولا من رطب ولا يابس بیا تکي من دی نه لون او نه وچ ژوند دی او مو میوی وغیرہ الا فی کتاب مخکی الا یعلمها بیا الا فی کتاب دا تکرار دے لفظ بدل شو شیء مؤقت دے دا کله دا الله علم دی او کله محل دا علم دی لوح محفوظ دا الله علم شو محل دا علم شو دا ټول په کتاب واضح او دلته چا یو خبره کړی دا د نقل کړی دا او رستو بیا وی وی دا باندې وی چې یو ونه دا د عرش لاندې دا او د هر سړي مخلوق لپاره پکې پانه چې راوځيږي د انسان روح نشي دې دا سی خبره ده بیا تفسیر د کتاب په لحظه باندې په دې جماعت تم تفسیر قائل له زجاج وغيرها نورم پکې دي او بیا الله پیدا کړی دی خیر وما تكون ورقه لا يعلمها الا هو کله کله بدلیږي مالا عادت دا دی چې عام خلک د شپې کار نه کوي د کیږي او د ورځې کارونه کوي نو ځکه ویلې کنه خبره الټم کړي شي یا توفاکم بالنهار و یعلم ما کسبتم بالليل ثم يبصم فيه بیا تاسو بيداروي الله په دې ورځ کې او دا جمله يتوفى يبعثكم دا عتب ته پچا يتوفاكم ول يتوفاكم او ثم يبعثكم وفات کیا بیا پر تکلیف سینه ویل ما جرحتم ګوت نه وی دا هغه نه اوس نو الله تاسو فات کې پښپو کې بیا پر تکلیف په ورځو کې څنګه الله واقع ته تاسو کوي او دا ولی یقضا اجل مسمى چې پوره شي اغه نیټه مقرره 20 کاله 20 کاله 30 کاله بددي بیا د بغیر الله فقط سبحان الله ولا غیره لو پسې تاسو یا خو د قسم ما كنت تعمل والقاهر فوق عباد بیا راغی الله زور والا به کو ته بندګانو باندې ورسول الله محمد علیه پتا سو حافظان حافظ د حافظ جمع حافظ نه غهبانه سو کوئی هغه پرشتي دي چې هغه ته من کرام الکاتبین وایي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين اسوک وینا مراد معقبات دي وارف وارزي له معقبات من ريم خلفي يحفظ من امر الله او داسې هم دي د خلکو خو بدل کی هغه پکې حدیث کې راځي هر سحر مانځه کې دوه ډلې راځي یو ډل شپه تیر کړی یو سار مانځ راشي چې موضوع شي نو د شپې غلاله شي او دوره د خپل شي ما دیګر راشي نه بل نه راشي دوره یې هم وي او د شپې غوته نه راشي نو چې ما دیګر موضوع شي دوره د غلاله شي او الله دې تاسو کې بندګان څنګه نو هغه مواقبات حفظ دي او بیا د حکایت متعلق نقل کړي سو کوی دا زړه افغان خبري او سو کوی نه خبري په دې پوه شي د بعض مخزي او اخبار بعض يدل الاطلاع خبر اذا هم العبد حسنتي كتب له حسنه بعض معلومي کې چې نه بار تقدیر دوار قسمه خبر شته او دمر لك الفاضي وقبل في مقرهم بعد موت المكلف سكو وپس کی خپل عبادت خانو په پسمان کې اسوګو د قبر د مؤمن خواته ناسي دعاګانې کوي يقوم من قبري يستقبلون حتى يقوم من قبره وای چې اکثر خدا چې مباشر ملک الموت ته خدا اعوان شته نو کله کله وای چې الله کار کوي بلا واسطه او کله پرشتي کار کوي او کله رسول دا مختلف په اعتبار حال چې په صوفیان وای او دا څنګه چې کار په الله کوي نه الله لګلی دي او ملک الموت نشر به روان دي وهم لا يفرطون او دي کمه نه کوي کما الله مولاهم چې مالک د امور د دې الحق انصاف والا عدل والا یا رشتي على خبر شاء له الحكم اختيارات فقط د الله يوم اذن صورته ومعنى الله لغيره بوجه من الوجوه ثواب وعذاب چې ان طاعت لا تصور ولا توجب لقاء او الله زر حساب کوون کې دې د دې ټول خلکو حساب په لږ وخت کې کوي د یو سړي د حساب باندې د بل حساب نشي بند کېدی بعض روایت کوي نیمه ورځ او بعض روایت کې د کثرت شیلې لوشي کله ته وای مې نجیکم څوک تاسو بچ کړئ من ظلمات البر د تیارو د وسوبنا او د دریاب قل لهم تقريرا بانحطاط شركائهم المتلعبين ورته وایي کلکو چې مرتبه د شرکاو د اولویت نه کته ده کته په دې تیرو کې هیڅ بچ کول نشي کولای رونه مراد مصیبتونه شدایهما او همارهما چې حواس باطل کی او عقول حیران کی او عرب وای زجاج وای کوم ورته سختی پکې وي یوم مظلم طور او لزنن طور او لزا حتی یوم ذو کواکبا دې ورته هستور دي چې دا تختی پکې زیات وي نو التسوي موږ مو وایو زلکه می تیاره ده طبیعت می خراب دی نو دغه ته تیاره ویل شي نو بیا شی په شی بني اسد هل تعلمون بلا انا اذا كان يوم ذو كواكب اشهب اسد بني اسد تا زموږ مصیبت نه خبر چې کله ورځ او ستوري پکېږي او پرکا خيږي ومن الامثال القديمه را الكواكب الصغرى الکه ما استهون دي سرونه نه کنه ازلم علی یوم ورځ کې سخت شونه دا پکې خلک وایي منه مشدایت د ورځې د عید شپې د وچوبې د مېری تدعوه ثلاث حدث الله توبه تضرعا دعوت تضرع او خفیتا د عاجزۍ سره او خفیتا پټو اوای که مستر ته تدعونه دعاء تضرع دعاء ان تضرع یا بتضرع وبخفیت لئن انجینا قسم دې ته الله مون بچو د دې مصیبت نه مون به شکر وستر کیو ورته وای الله تاسو بچی د دینه او د هر مصیبت نه بیا تاسو الله له شریکان جوړوي بیا شریکان جوړوي الله له قل ورته وای هو القادر الله طاقت لري على ان يبعث عليكم جولي کې پتا سو عذابا عذاب من فوقكم دخپور تنا نجفور تنا عذاب راځي چې وشي د پاسه وي کسيحته اواز راشي کانی راشي هوا راشي باران راشي او من تحت ارجلكم دخپون راشي زلزله راشي خخ شي پزما کې غرق شي پزما کې جګړه پیدا شي نو ډلې د خلک تاسو یخلط امرکم علیکم خلق تاسو خبر تاسو مختلف خواهشات د پیدا شي سو د یو مسلک رسول د بل مسلک او شیعه دلو توي جمع شیعاتین کسدرتین پدې پوښي سیدا هر قوم چې په خبر راغلی شي ويذيق بعضكم بأس بعض او سکه الله په باستاستا جنگ د نورو دلته نقل کوي ابن جرير وغيرها ابن كثير کې روایت دی ګټ پورته چې نبی کرسلم او دسو کو دا الله نه سوال کو یا الله د پورته عذاب مرا دیګا د خپل عذاب مرا دیګا او زما امت کې د لړم پیدا کړو چې بنتا لکه څنګه مثال یا محمد تاسو له سوال کړی دی دوه دی وشو دوه دی ونه شو عذاب د پورته نه دی د خپل نه تبخ کړی خو یې تاسو دا دوه عذاب د هر امت لپاره چې هغه متفق شي په تکذیب د پیغمبر تاسو روح المانی پیژنئ وای نه دا یو حدیث لپاره اخرج احمد و مسلم و ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه و الحاکم و صحیح یعنی خو مطالعه لري کنه تاسو نه چې بس یو ټکی وای بس خلاص یقول ان ربي زوال ارض مکه راغونډه حتی شما مشیخ مغرب لیدو او دو خزانه تستری او سپین لا تستری او سپین و انه مدس ابن ملک ها حکومت په داسې ما زوا ثم زمره باندې شوی ما سوال د رب نه د امت لپاره چې قه سایت عام راو نو راي کړو مطالبه چې اوس دشمن په مسلط کړه د غیر نه راي کړو ما مطالبه چې بل جنگونه پني ما له دا بر یا محمدو انی اذا قضیت قضا چې فیصله کوم لم یرد انی اعطیتک لامتک الله وکا بسمتک قه سایت نه راول مطالبه کا دشمن په غالب کې چې ختم کی مطالبه مو کوي شو خاص سری مرغاوي ختم شي لکه تیر شي امت او مطالبه شي دي کې به ځای نه پیدا کوي نو دای زمانہ فبان عليها والاخبار في هذا المعنى تفسيرا انظروا برا سرنګ اړه واړو آیاتونه کله په یوم دا خبره کو کله په بل کله وعد کله وعید لعلهم يفقهون دې لپاره چې پوه شي چې خیر او شر خو د الله نه دی وکذب به تکذیب به قرآن لرا قومک قوم ستا وکذب به القرآن اسوک دا آیتونه په تعویل دا آیت قرآن باندې قوم ستا هو الحق حال قرآن حق به قل تو لست علیکم وکیل ستاسو وکیل نیما وکیل ستاسو وی چې هغه ټول کار خپل شي ستاسو د عذاب یا د اعمال د جزاء زنه لكل نبأ مستقر دا هر خبر لپاره وخت قرار کیاشته ستاسو د دې عذاب لپاره هم ټیم شته دی وسو په طالب و اذا رايت الذين يخوضون في آياتنا کله چې وینا کسان چې مسؤل کیږي پاتون زمونږه به تکذیب او استهزاء خان دی پوره ضروري ګڼي اعتراضونه کوي لکه قریشان چې کوي یعنی کتاب چې کوي فارغهم مختوار وا مکه نه وسره حتا يقولوا في هذه غيره حتا چې مسؤول شي په یو خبره کې چې غیر دا آیاتونه په تعویل د سمان دي د مذکور یا په تعویل د حدیث باندې څه شو او پرڅو مذکر سم غیر هیڅ نه او دین معلومه شولا چې اذا پیدا کی تکرار ځکه د خایس سره بکینین هر وخت دې خو بکیږي ته وسره کینین و اما یوسنک الشیطان کتان هی کی خبر شیطان فرض کتان هی کی او دلته پیغمبر خبر هیریږي دې مسله کې بحث کړی چې او د پیغمبر خبر هیریږي خو په عباد د دین پر رسولو کې نه او په افعال کې یا د دین ورسول ځای کې په دې مسله باندې بحث کړی دی او دلیل دی لاغه ته چې پیغمبران نشي لري صح و راضي باقي هم دراهم په دې پوښي او داغي وروسته په محل د خلاف هغه نشان چې منشداغي وسوسه نه وي ذهن کې خبر ډیر راشي او مذهب جمهور علما اسلام په پیغمبرانو کې ریشن دا بحث پکې شو فلا تقل بعد ذکر چې ته یاد شي نو مکه نه د قوم ظالم سره کم خل ظالمانی رتر من کې وما الذين اتقوا نشي پاکستان باندې چې ځان ساتي د غلط کارونه ان حساب له حساب به خایذین من شیء سزا مراد دین نه دین دا دین دغه دلو بکړي د سم ویل شي یا د جنس د لوګو نه ګرځول خپل دین د لوګو په شان دی دا لوګو دي یا خدای دین دی ځان نه لګر بت پرستی بهایر سوایب نو یې خپل دین ګرځول لوګو دا لوګو دي یا چې کوم شی دین غړي هغه هم د لوګو په شان دی ګرځول دي سو کوی د دین مراد اختر اختر کې لوګو کوي هغه ویل شي او دوکړي غیر ژوند د دنیا وذکر به نصیحت ورکړه په قرآن باندې ان تفصلا کراهت ان تفصلا لالا تفصلا او بصل څوک وي حبس تا وي کې کېدو اسو کوئی تسلمه چې هلاکت وسپارل شي اسو کوئی تفزها چې وشرم ولې شي کراهت ان تبصر یعنی الله تبصر چې هلاک نشي اوس هلاکت ته ونسپار نشي قریب نشي هلاکت ته او نه د پاره د نفس سوا د الله نه پیدا سون کې نسپار شي و ان تعدل اکدی پی بیا ورکی کل عدن هر قسم پی بیا نبو شا قتل کری شتی قنو خو فرض کا کچر تشین هم نشا قتل دی نگل تقبغی پر وقبیگی نا فاکسان آدی ابسرو چې دي محروم شوی دي یا شرمول شوی دي یا هلاک کړی شوی دي په خپل عمل باندې دا غیره په شراب دي دسکلو شوی من هم ګرم وو او عذاب درناک دی په لکو فرمان قل ورتوا انا ادعو تاسو ما شئت بلای اي روغلم سوا د الله نه ما هغه لا ينفعنا چې په پیدا نه راکړي دا مشرکان ویل وینان ته اتبعوا سبیلنا اغه شای چې پیدا راکړي ولازم نقصان نه کوي پریدو نقصان نشي کوله قبول پیدا کوي ونرد واپس الى عقابنا تخطل پوند باندې دا تمثيل دی کنه سره د مخ روان دی په دې کې دا مخ روان دی چې په شاشه ګویا کې بشار روان شو بعد ځان الله پتہ چې الله په هدایت کړی کله دې په شان دغه استهوت الشیطان چې په خواهشاتو ګورځولې غل شیطان پوخانی خبر دادی شیطان سره روان کی سو سوچونه او فکرونه کوي یا خو تختولې وي او یا چې په سوچونو کې روان په دې مېرو کې روان کله چې حضرت به مرت الجن په المهان والقفات او کلام مرکب یقین تمثيل دي تام کې شي او استهوت الشیطان معنا غرزولې شیطان یا په خواهشاتو کې چولې شیطان يدعو بلي الخدا نه کلای او بیا څه وي اتینا راشه مونتا قلت وين خد الله خدا هدايت الله اسلام دقه هدايت ته او په دې باندې طالبان یان کوي نه مبتدا خبر دار معرفي دی هو په کې لابل له نو دې کې حصر دې هدايت ته الله چې اسلام دې دقه هدايت ته باقي ټولې ګمراهي ام ته نه شوړه چې موږ اوس فارو مربي د مخلوقات ويوم يقول فهنا چې الله وینا کن شي فيكون دا امر تکوینی دی چې الله اراده د شتوالو کړی کیږي مخکې ځل ویلو چې الله پیدا شي نه پکون سره کوي څه څه وایي څه کوی نه دا تمثيل دی الله اراده کو شی موجود شو گویا کې الله امر کړو اما امر راغی وله الملک الله ثابت حکومت پرونه چې پوښي پښپېلې کې عالم د غیب او د گواهی دی الله حکیم حکمت والا دی او خبردار دی قیامت شو و اذ قال ابراهيم اوس د بت پرستۍ په خلاف باندې دلیل پیش کوو نقلی او د ابراهيم علیه السلام سره وکړو اکه تاسو تقلید کوئ نو ابراهيم وکړئ د څه وایي نو ابراهيم عليه السلام پلار په غلطو ابراهيم دا خلافو نو تاسو موږ ته وینا کوي چې دقه شانتي اوس په دې مسله کې بحث وکړو آزر دا غلط پلار نه اګه ته په تاریخ خدا غدن نوم دی نو ما یې دنو مدي کنه یو یوشو او بلې لقب شو اسو په نه دا ابو آذر چې کنده آذر بوت ته ویل شوی دی او په معنا ده دلته په کې بحث دی آذر لقب لی ابي عليه السلام من قال اسم جدي من قال اسم عمي او عم جدي يسمى يعني ابل اسو ګره دا بوت نوم دی دا هم پکې وینا شوی دا مختلفه خبره اتتخذ اصناما الها ایا تاسو ګرځوي اصنام الها په یو کې ابن کثیر ګور دو قسم الها دي یو د ازمکه بوتان دي او یو چې کوم دي ستوري دي د اصنام خلافم کوي او داریم کوي او اصنام د نیکانو صالحان ونمه او بیا پکې بحث دی چې ال فدیز کې د ابراهیم علی السلام پلان مسلمانو غیر ولذي اول الجم غفور السنه چې اذر نو والد ابراهیم اذر په دا په هدا کې کافر نو سره دا پکې شوی لیکن سګو شیګان دا وی دی اکثر علما خدا سي وی لیکن دا سم پرشته د پیغمبر خدا د حضرت ابراهیم اسلام پلارو او دلته پکې نقل کوي لم يستقبل ابراهيم حتى مات فلما قبل انه عدو الله فلم يستقبل ثم هاجر الى اخره ارسچوي دا وخت چې ابراهيم تل تا چې آزر دي اتتخذ بسي اسلاما بوتان آلها معبودان اني اراك وقومك زينو تعالى او قمستا في ظلال مبين په گمراهي ښکارک چا پکې دا پلان څنګه دی چې پلان یې اندبته نه کوله دی وی دعوت دی رب اکثر تاثیر ذکر چې خشونت لیکن جواب دی دا غیظه محرم نه ده او مقتضا د مقام دقه ده موسی علیہ السلام ته نرمي کوا هغه څنګه فرعون تربيت کړو او کله کله سره خپل خپل سختی کوي لیکن پیدا وی کته د پلار پر خبر کو سختی دلته وي تمام ماشوم ته خبر ورکاو په وګواري ته چقلار شي او دې غري داغه غفوه پلال غیرتا چې په سترګو یو غروان شي په رنګو باندې او اندرونی تغوی دا وګړي کې دوه تور غره سپاکی نه ستا پلاس کې داغه او حتی چې په دوړو طرفو لګور کې او په یو بلیږي کله کله دا هم وي شي مطلب دا چې لږ تر سختي کې دا بعض وخت سختي وي شي دا لازم دی بحث په دې من نور خبر شو وكذلك نري ابراهيم دقه سم خدل ابراهيم سره ملکوت السماوات کومه تاسمون او زمکو او دې د پاره دې یتون کول شي خدي نوري کې دا د خلک داسې نو چې ابراهيم عليه السلام چون کې د دمور په د حامل شوی دا او بیا ماشوم راوړل دي په غار کې پیدا شوی دی او دې نمرود هم سوي اجل ابراهيم عليه السلام بچ شوی دی نو دې د غار راوته چا پکې دا وی لیکن خبره اصل کې دا نه ده ضرورت مراد وته علمي وته بصري نه عرف نه وبسر او نوری ارینا ته نوری موږ ته خودل ترجمه خدای موږ ته خودل موږ ته خیوس وو دا صيغه د مستقبل حکایت کې د حال ماضي حکومت د اسمان د زمکو د مختلفو حکمتونو لپاره او وقت عاطف يكون الموقنين او دې لپاره موږ دا کار کوو چې دې یقین کوون کې شي فلما جن عليه الليل راى كوكبا شپه تیار شو استوري ولید به هاذا رب پدې کې څه بحث شروع شوی لاول د مولانا مودود شروع کا بیا پسې ابن جرير ته ورسېګا یا ابن کثیر ته ورسېګا نو ته پسې وګوره خلک وایي چې مولانا مودودی وایي چې ابراهيم عليه السلام مشرک چې بیا د کتاب ورو کتاب نشته نو بیا دای بدل کړي دی په خاطر چې هغه کاتل کتاب ورو نه کنه دا هم بدل کړي تاسو ورته سره کنه دروس اندازه خو نه کنه نو منطق سره هم وایي ها مولانا منطق وایي سره چې سوچونه کوي او فکرونه کوي لاول یو ځای کې بیا بل ځای نه اعتبار اخر لروي سوچ کوي دسی وایي اوس په دې مسله کې اختلاف دی ابن کثیر وایي چې په دې وخت کې ناظر وو کدي وخت کې دی مناظر وو سوچ په خپل کې ناظر دی نظر ترتیب امور معلومات لتحصیل مشهور سوچ کاو دا ناظر اکه دې مناظر خلق پر کول خلق ته خبره کوله وی دے ابن کثیر وی دے مناظر ابن جلوی دے ناظر پخبر سوچ کم نوائی چه پخبر سوچ کم دا خود غلق سو خبر کلم نمی ابن جلوی تا کنزل کوا فوش کنم که کنزل کول ابن جلوی تا وکی ما تا بنا که خان او شو خلق قصه کوي ای مولا د پیازا چرته دا اکبر بادشاہ بربل یو هندو استغو کنه وزیرو نو مسلمانو حج او ته بیان ولا یو مسلمان نقشه راخره ده په باغ کې پټ او انت یو لاس کې خپل او د سوچي په بل لاس کې ډوړې خو بربل بوتل وګور دا مسلمان دی ګور دا ډوړې په شان نه پويږي ډوړې په یو د سموسه مولا د بیا خو له ټوکی سره وراغه نغه دروازه کې څوک ولا وخت دی چې ما پرې دا هغه ګوره دې بن کړې ما ته څوک نه پرې دي تا ته ګوره معلومات دي بادشاہ زه خندومه خوشاله مانی نعمت راکې نه چرته نیم ستاسو زمان سره خوشاله شو وایي دې پسې وراغه د بیرته یو ځای خبره کوي هغه یې نشي چلې د ډوډۍ خوري او د هندو ورته ولاړ دی او ته مکه وکنه هغه هندو ته ولاړ ډوډۍ ترا هغه ورته خپل الله بغي نه درکو بادشاہ خوشاله شو دو اناز مقرکو وی ایام در کوم خود تاسو کې د امر نه خلاف ورزي او هم بدی لس لخت یا پنځه لخت یو سوچ وو دا نیم زما شو نیم ګره د بل چا دی روان دي نیم دلته ورکا مو سره تقسیم کړی نو زما مطلب دا دی چې خبره ځان نه پوهه کوي کنه او یو خبره کوي او روانه بار تقدیر مولانا سے دالی کړي نو کنځل اوس مولانا ته یوازې کوي نو انجیر ته نه کوي نو دا مطالعه وکړه نو تاسو مطالعه وکړي پس تاګه نه به معلوم چې الکه دا زه خو چې ویم نو بیا په پلان کې پس یو لیم نو الته خو دې ویل شي دبل ور کوي دا کافر کوي چې کوكب او قمر ته بسنګ وي غیر غیر چې پیغمبر وي او الله پیغمبر په لګي او دې بلا خبرې کوي ا دې خو عارف دي تله تله دي وقال اخر منهم ده ما شنو او حجت قائم نو وقال اخر معنا اهذا ربي اخر کې وفي خبر الله تعالى عن قيل ابراهيم حين افى القمر ليل مدري الى اخره دليل على خطا هذه الاقوال التي قالها هؤلاء القوم وان الصواب ان قومه ذلك الاقرار بخبر الله تعالى الذي اخبره والاعراض عما عداه 64 164 دا بحث نه دي چا خبره کیته لفاظ کې نشه کوم رد کړی دی په بل ځای کې 175 صفحه کې بچای کړی دی په انګلیسي کې اقوال مختلف دي ښا د سینما چې تاسو به یو ځای دا ابن جرير طبي شو د پاس حسن نشاپوري شو او بیا غریب القرآن نو خبر اختلاف کیه نو مولانا صاحب دوه لیکلي آیا دې مجبور وای نه شرک کړ دې شرک خو باید دې په ود اوس شان ورساته نه کنه وای نه دویشتم صفحه را واړوا او دا خبرې نه کوي ځان له سوچ کوي اجتهاد کوي چې تاسو سره د مولانا شاه فیض الباری موجوده وی نو دشتمه سفر واړه ول تاسو دا معلوم شي هغه سوچ کې خپل تاسو دا نه پلا شوی دی اوس سره دی نو چې درس ورکې نه مال راکاو اچھا خو ته چې غل ورکې نه غل نو اوس هغه نه وایي تفسیر ابن کثیر نشي وایي ابن جریر نشي وایي شاسه نشي وایي او څنګه منډه کې په مارا منډه کې او هغه نشته دی او ته شته دا تقدیر سپور شوی کنه نو بهر تقدیر دا نه وای چې مشرک دی څوک وای دا خبرې په ماشوموالي څوک په وخت کې ته حجت قائم نو څوک وای نه دا خلق و ستلر ک پر دې مدعا قانون پیژني د خپل پرته مو د خپل پیژني ستا مدعا به زما مدعا شي ستا مدعا غلطو نو سني غلطو ستا مدعا بخپلکم او دا غي سره به یو ناممکن شي یو محال شي وسره وترم مستلزم غلط لرا غلط وي محال لرا محال وي مستا خبر غلط اصل کې مقصد زما ستا خبر غلط ولدي هم ما په استفهام دا خبر داسې شو فرض کړی شو او دا غي نه هرڅو غانه راځي نو ستا خبر غلط دم څوک یې دلته استفهام پروت دی آیا دا رب دی څوک یې نه پردی خبره خپل فرض کړی دا څوک یې ما شو نو اصل کې مولانا صاحب صفاری کړی چې مشرک شو وینا او بیا کوي چې نه ورته ویلي ویلي نو کوم تفسیر کې ویلي ته ما تا کتاب خو یا کنه بار ته دې کتاب نه خي دې به یو کتاب براوړي چې خيري او چې زینو بیا به راوړي او تبه دې تلې دا خبرې به اسی کوي خلک د ځان نه به اړم وي وې دي او بهر ته دې په دې مسله کې ابن کثیر زره مناظره شم کوله ځکه غړي غټ تړي وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل من قبل ملکم وخت تیم رتوه کنه من قبل مضاف له سدي من قبل هذا القول یا من قبل نبوه یا من قبل کم خبر دی لکه مسافر لین معلوم کنه بار تقدیر او خبرې پکې شخه نه کدا سي زی جو داسي داسه کدا سي داسه داسه ام مولانا سے ملک الزام لگے مغدان دی ان یراکا وقومک فی ذلک وكذلك نري ابراهيم دقسم خذل دا دراي ابراهيم اسلام په حکومت اسمان د زمکو د الله او دې لپاره چې یقین کوو او یقین خو لاغه مخکې نو ایمان به وي موږ سره مرګري او زیاتې به راشي فلما جن عليه الليل تیارش په مشفا را کوكبا ستوري ولي مخکې بستوري نه لیدل بعد خلک دلته قصه کوي دي چې په غار کې او د غار راووت رسول مولانا مودوی نا لیدل معنا خیال شو بعض وخت سړي جوړي او سوچ یې نه نا غانه سوچ بأنه ظاهر أنه لم يكن في ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبة حس بطريق بسم الله من الشمس دا ستوري پناشيو پدې پوښوي غنا د نور لا ستوري قال هذا ربي دا زما رب وهذا منه رحماني على سبيل الفرض وإرخاء العنان مجاراة مع به وقومه موازر به مناظرة ستا مدعا زما مدعا شوا او ستا دا مدعا دا دا چې سورې پنا کیږي او رب پنا کېدو والا نه دی ستا دا مدعا غلطه سپوږمۍ رب شو تام دار خو زین دا زما شو سپوږمۍ پنا کیږي او پنا کیدونکې رب نه سپوږمۍ رب نشو نور رب شو بنا انا لا قولک قوم نسو بسی وی سو بسی وی دار شو اغم پنا کیږي رب نشو دار نشو اصل مسله شو وسياقها الشاهد شاهد عدل لا ذلك وذا من ذا قبل البلوغ ولا يلزم اختلاج شك وبالكنان لما آن بالغيب إيمان رو إرادة كي چې په دې باندې خپل خپل ځین کې شنه هغه ثابت کی وای محققین محققون چې روان دي په رسول باندې په وخت د وفات کې چې هغه د الله نه ما سره نه پیژني نو په الوجه الاول ولا غیره اول وجه دا چې الله سبحانه فرض فلما افعل هر کله چې فنا شو قال لي لا احب الافي دوست دغه مو فنا کیدونکي منطق فلسفه کې مسوایو دا مصنوعات او دا عالم دا بدلیږي را بدلیږي او هر بدلیدونکي چې وی حادث وی نو دا حادث دي نو دا پسې فلما افلا قال له به حقدار د ربوبیت نه وي ځکه چې رب وي هغه به دخل کو پر وس کې چې په خپل ورشي په خپل فرمان باندې راځي دی بس شي فلما را قمر بازغن سپمولی را کپ وهم کی زن پا جبا کی سپمولی مذکرن مؤنس دا او پا عربی کی سپمولی مذکر دا نو سکولا شی اوس کته پختو جوړه هر کله سپموي ولید لا پرقیدون کی او تک پرق والا بازغن پرق والا د مو پرقیدون کی مؤنث کوي دا د خپل جیب خبره کو کنه اوس کته زاره عربی ما چې عربی سپموي پرقیدون کی مو آیا پرق والا چې مسمى ده پس باندې تاسو ته سوای شمس نه هاذا وای محیل ممکن چې ویل شخص لغت تعجمو د زمایر پرات نه کوي مؤنث مذکر کې پرات نه کوي پوښوي زراغ لما تراغلی مؤنث مذکر دوه شان دي عربی کې وای دا مؤنث دی او دا مذکر دا راغلا او راغه پکې فرق کوي دی پکې فرق نه کوي هاذا اکبرو په دې پوښي دا لوی عدالت وی اهل هیئت وی یو سل شپک شپیتو مثل د زمکه دی او د بلې حصي سلورم وصول مثل الارض او اتم حصه د مثل د زمکه و ست الات و ست مئات و اربعه ربع مثل بلا شيء د زمکه غیر غټه فلما فلت بناشو قال ویری یا قوم انی بریء زبیزار مما دعین تشركون تاسو الله شریکان جوړوي دا ټول پکې دم نشو په زمانه کې مو دغه دغه شو نو نور یې پکې نه کنه وحاجه قومه دهت درشوه کو جګړه په قوم ده خاصه ورتوي اتحاجوني في الله تاسو د الله په شان په وحدانیت نه بحث کوئ وقد هداني حال دا چې ماته الله هدایت وقد هدان او ماته الله هداني دی کنه نو دا پکې یا پکې حذف شوی ده او اعلی خافو ليرګه ما ما تشركوا به لك تاسو شریکان جوړ الله سره دی ما تنصرت الا شاء ربي شاء مگر په هغه وخت کې زما رب سره اراده وکړي شي هیڅ وخت کې مگر په هغه وخت کې الله غواړي وبشي دې هیڅ نشي کولای وسع ربي كل شيء علما محیط ته پراغ دی رب زما پاشی باندې په اعتبار دی نو دا علما دا تمیز د وسع او ربي په منځ کې او تمیز د نسبت ته فعل فاعل ته فاعل یو هم درب زما وسع دی محیط ته یو هم درب زما په هر شی باندې ترجمه یې راځي شو او بیا وسع دی رب زما په اعتبار د علم سره پاشی علم درب زما دی محیط ته تاسو نصیحت کوی وکيف اخاف څنګه ویریږم ما شرکتون تاسو شریکان کوئ د الله سره ولا تخافون تاسو نه انکم شرکون بالله تاسو شریکان کوئ د الله سره ما هغه شی لم ينزل به عليكم سلطانا چې الله په دې مسله دلیل نه لګا دا خبره د شد دلال کومي د طریقې د خندا باندې وایي تحکم پس کوم فرقه احق بالامن زو کتاسو کتاسو کوی دا خو دا الله کلام دی الذين امنوا اته چې ایمان راوړل دي ولم يلبسوا ايمانهم بخزل او ایمان د ظلم سره خلق کړي د ظلم رات مشرک حدیث کې راځي هدایت نازل شو صحابه کرام خبر خپشو چې یا رسول الله اجنا لم يظلم چا ګنا نه کړی د ظلم نه یې ګناه کړو نو پیغمبر خدا فرمایي د ظلم ور هغه دی چې لقمان خپل ته یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم جار الله سے بوچ مراد دې ظلم نه ګناه ده جبائی بلخی د مخشری ولی او صاحب د کبیره دې ظلم ګناه والا دی او د چې ګناه کوي دې بچ کې دې نشي ځکه فسق د ایمان سره موږ وایو هغه ګناه خو خلق کېږي شي د شرک او ایمان کې مکېږي شي ولکه بیا ایمان اعتراض کوم مونږه زمونږ اعتراض دی زمونږ په ایمان ایمان او فسق جمع کېږي شي معافی ته مګر شي لیکن معتزله خو وايي یو سره ګناه وکړي نو مؤمن دی او نه کافر دی نو دا وی په باندې خبره کوم تاسو په نوم شي مکه دی که زموږ سره په نسبت باندې دا فسق نه جوړ کیږي او شرک نه جوړ کیږي تاسو په دې مونږ کېږي امر د ایمان د ایمان لغوي علي لغت کې یعنی الله منم دا ایمان شو او شریکان مکرمون دا هم خاص ایمان ګوره دوه قسمه لغت کې منل او په اصطلاح کې څنګه الله واحد لا شریک منل او دا الله ټول دین منل لګي بیا کفر شت نه ولیکن چې الله منل دین شي کفر راتلی شي پیغمبر منل شي کفر راتلی شي دلته پکې عارش او ایمان تصدیق القلب دی نو څه خو ځمکه لري اګه تاسو ته ټول خبرې چې کوفر نه هغه بیان جمع کیږي لیکن تا ایمان په مان درغت باندې دا دې لپاره امن دی او دې لپاره وتلک او دا چې کم تیر شو چې حضرت نوح حضرت ابراهيم عليه السلام کوم خبره وکړي حجتنا دا زم حجت دی ورکه موږ ابراهيم ته نه پوکړو علا قوم په مقابل د خپل قوم کې موږ ته مرتبه کې چې زموږ رشي به شکرستا حکمت والا او پوهه دان ترشی تاریخ خبرې کوخه کل هدینا هر یو تم لار خود لوا ونوحا هدینا انو تم لار من قبل مخکې د ابراهیم ومن ذریه د نسل د ابراهیم علی السلام نه سوق دی داد او داد او داد دایود غریب ابراهیم داود دے سلیمان دے ایوب دے یوسف دے موسی دے هارون او څنګه چې موږ له جزاو ته پس مرتبه ته جزاء المسلمين اولادان پیغمبري او زکریا دی یحیی دی عیسی دی الیاس دی هر یو صالحان دی اسماعیل دی یسع دی یونس دی او لوط دی نو په لوط باندې اوس اعتراض راځي چې لوط د ابراهیم علی السلام وراره راځي دی خو د هاران دی وراره دی کله وراره زوی دی هغه په دور زوی دی وراره راځي نو بیا څه نشم نوې هغه مسله تیار ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر ته ویلو اما ترى یا عمر ان عم الرجل سن و ابيه تر سړی پلار دای هم زویش اکنو تراجی کی نو خبره بیا صفایا د نوح علیہ السلام ولیکن صوت د کلام په ابراهیم کې دی روانه خبره په ابراهیم دی او تعالی نوح علیہ السلام دام کې دی شي نو کله ته ګورې چې د اولاد د نوح کې دی دی نوح علیہ السلام خو دی او ابراهيم عليه السلام دې خو نه نو سي هم نه نو څنګه جوړ شي نو ما وراله ته هم دې ویل شي خبره تاسو او څو کلام پرې کې اکمي عليه السلام صفاده خو د صوت نه خبره به حرف ولا یو مسله شو او دلته په یو بل مسله هم ده ابو جعفر استدل بها عند الحجاج ليوسف وبآيات المباهله حجاج بن یوسف با دا خبره کوله چې حسن حسین د پیغمبر خدا بچی نه دي بچي خو زوی ته وي بچي خو ورسي د زوی زوی ته وي د زوی زوی ته وي چې پزا د نور زوی ته څوک وي نو ابو جعفر یو عالم دی څوک وي دل عالم دی غویلو حجاج ته دا پیش کو چې عیسی ته زوی ورنه عیسی پلا ته تشته بهر تکلیف دا هم پکې بحث دی چې دی پکې وایي زکریا او یحیی او عیسی ابن مریم دی او الیاس علی السلام دی ټول باندې کار دی بیا اعتراض کوا صالح مرتبه لاندې دا پیغمبر خو چته ده نو مخکې موږ یو ځل خبره کړې و چې د سلو مرتبه دي دې ته منطق کې کلی مشکک وایي کلی مشکک دی نه یو کولی دی چې د یو د نسبت کې نه پاک یو شانته دی په بل کې زیات دی په کم دی په یو کې مضبوط دی بل کې کمزور دی په یو کې اول دی په بل کې ثاني دی په یو کې اولاد بل دا شی دی سلو مرتبه دی مقول بالتشکیک مقول بالتشکیک پیژنې مقول څه ته وایي تشکیک په منطق دی ویل وینا مقول څه ته وایي تشکیک څه ته وایي دا ټول خبرې دي چې دا ګنه چې ګوري دا مسلې پکې راځي سره حیران چې څوک دا لفظ په د محمول دی مقول معنی محمول او د تشکیک په طریقې د تشکیک سره په شک کې اچي چې دا هم پر دی او دا هم پر دی نو اولیت ته اولویت ته زیادت او نقصان دی قوت او ضعف ته دا پکې راځي مقول د تشکیک ان د صلوح مرتبه دي د یو صلوح ډیر زیات تا د بل غلط نسبتا کم ده دا غیر هم صلوح ده دی عام مسلمان غم صلوح ده الله موجود دی او زوت موجود دی او دا الله موجود اول له چې هغه نشي ما او تاسو شته کېږي دا اولاد هغه ته نسبت تکي په طریقې د اولویت باندې او ما ته په طریقې د مرجوحیت باندې یو مجد دی بل مجد دی یو تاریخ دی بل تاریخ دی یو خوب دی بل په هغه کې فرق نه نه ته مقول دي تشکیل یو کلی متواتر ټول برابر یو کلی مشکک وي دا کلی مشکک نه دا پکې منطق دی خبره کې یو تک ورکوا یو په غیر منطق نشي نه هر ځای کې بس منطق را باندې کوي امون دی ویلې نشو لکه چې موږ په خپل نه سم راځي بل به څه پوهو وې دا اسلام کې ته حضرت ابراهيم دا اسلام اول ضرب الشكل الثاني والشخص بينهم في حكم الكليه دا په شکل ثاني کې ضرب اول دی او شخصیت په نزله تنزل تسبیح په نومه کلیه ده تاسو چې کتابونه ګورئ کتابونه کې بلا مسلې ځکه کله دا دې ذکرول مولانا عبد الحی تفوس کو جو لا صغرا محذوب ته کبرا پکشته کبرا شته صغرا نشتی کله بدا خبرې کوي اته دا کوم څنګه نه دا ټول ځان شي ولې دا کتابونه پرې وګورئ نو دي ټول صالحان و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا او هر یو پس بنا علمین و کلکل مخلوق ومن آبائم بعد دقلهم ذبینا وهلینا من آبائهم وابنائهم دار چانه غوري او بچی دي و اخواني وجد بین غرقری و هدین یسد مستقیم دا هدایت پا اللہ دے هدایت پا اللہ پا دیمان بندگان خلنا ولو اشرکو لو داخلی کی پسمانی پلا ممکنو باندی لف اصل کې څه دی انتفاض ثاني د وجه د انتفاض اولنا یا انتفاض اول د انتفاض څخه ځان له بحث دی خله راضي د فاضه دی یو شی نشتی زکه بل نشتی او یو په ماضی کې اندې شوی ممتنع د وجودي دا بل موجود ممتنع دی دي شرک نه دی کړی شرک نه کړی فرض کړی وي هغه وخت عمر بن دي په یمو کو کاټو عمر راغی نو شافعي او احمد سره مرشي په کوه باندې الله حبت راضي او ابو حنیفه او مالک چې شرک وشي حبت راضي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئک الذين اتيناهم الكتاب دا اصل پیغمبران دي شو هغه ورکړ کتاب او کتاب جنس او د ورکول معنا دا چې هر یو ته کتاب علما لیکي مشران لیکي اسماعیل سره کتاب نو اسحاق سره کتاب نو یعقوب سره کتاب نو کتاب څنګه ورکو یعنی پورا پورا مرا بیتا التفهیم التام التفهیم التام لما فی من الحقائق والتمکین لحات بالجلاء والدقائق عما يكون في نزال التام وبالإيراس بقاء پورا پورا کول په حقائق باندې پورا احاطه کول په دقایق باندې خواج منزل وی اگر د میراث کې پاتې شي فإن من مذکر ممن لم ينزل عليه کتاب المعجل او بعض من کتابونه نه لري کله کله چې رسول د نبی فرقونه کوو سوال نبی دې ته چې په کتاب یو کړي رسول چې کتاب یې بیا اعتراض نکو دا غوړي جوړي نو خیالي والا جوابونه کړي په خیالاتو کې نو جواب کوي کې دې چې دوباره منظر شي یا نقل پیش کړم کم نه نقل چا وی چې نه وحی راغلی وي بیا یې بیا خو دې پیغمبر پیغمبر په من وحی نشي بیا به تر اوسه ابن تیمیه رحم الله وايي او خیالي هم وايي چې نبی څه ته ورشي اوحي الیه بشاره سواء امر بتبلیغ ام لا وحي رسول او تشريع بس او امر بتبلیغ و امر اوحي الیه بشاره امر بتبلیغ ابن تیم په کلا وی پیغمبر عام دی چې مخالف تلای شي موافق ده او رسول دې ته ویل شي چې مخالف تلای شي د دې ول قرآن ولقد كذبت رسل او انبیاء ته نو دا تر ځاله بحث ته چې په دې کې بسن چل کو ورکړ موږ کتاب والحکم فیصله یا حکمتنا راجل الشاء والنبوة پیغمبر فیکن کافری بها قدیمن هاولای داخلک او هدایت حق او د هدایت ګره بلا مرتبه دی بیا به ځای شروع کا موږ د قران شروع کړه د هدایت یو مرتبه عقل ولا ورکا حواس ولا ورکا هدایت دی بیا ورته وایا دلایل آفاقی ورته قائم کا هدایت دی بیا ورته وه وکا کتاب تر کو هدایت دی بیا ورته توفیق ورکا چې روان شو هدایت دی بیا ورته میوه په قیامت کې ورکا الحمدلله هدانا لهذا هدایت موږ د هدایت کړی الذين هدى الله چې الله د هدایت کړی اولئک الذين هدى الله مخکې مخکې الله دا کار ما کړی دی فقد وکل لا متکلم دی او هذا الله مخاطب شو يتسوي التفات فبهداهم اقتدي داغي ته هدایت مان دي اقتدا وکړه عمل وکړه معنى امره بالاقتداء بذلك الاخذ به لا من حيث انه طريق لك تبي طريقه مو آیا چې دا دی لار دا بلکې ستا لار شو او دا خبر دا چې موږ ما قصه الله ورسوله من غیر نکیرین او حجت لنا دا دې د حقیقت لپاره دی شو چې پاغي ورپسې شو په هداهم اقتدي وای نه غواړم مستاسونه په دې باندې مزدوري د قران او تبلیغ باندې اجرات جعلن جعلا قل او كثرا لکه تیر شو پیغمبرانو پیسې نه غسي زملا ان هو نه دا مگر صحت لپاره لا وما قدر الله عزت نه کوي خلقو حق قدره قدر وي معرفت مقدار وي دی عزت نه کړی دا ویل شي او دی معرفت د الله نه کړی سمج د الله د معرفت حق دی ما عظم الله حق عظمته سمج د الله د لوی حق دی اس قالو وای ما انزل الله ولا بشر من شيء الله په یو بند باندې سری غلی نه دی ابن کثیر تخیمه منطق بیا وایي ابن کثیر وایي دلته سالبه کلیه شوه شیء نکره ده من پکې تاکید د فار شو د مان پس واقع شو او نکره چې واقع شو پس یې په کې صفه ده کوي تانی هیڅ شی را لګلم دین الله یو کتاب دلګل ده سالب شو کل من انزل کتاب الذي جاء دا موجبه زشولا چې موسی علیه السلام ته کتاب چا ور کړل تاسو هیڅ نشته دي نو چې طالبه کولیا ته ټیک دا موجبه خو بیا غلط ده او دا خو تمل چې موجبه زشته طالبه کولیا غلط شوه بیا د تبعیم طالبان ته بیا مو سره سوای ها ځان امیان مو جوړوي چې الکه منطق نو او سره ګوري خرابای نه سره نه خرابای سره کوي كنت په ځان منهمک کوه مخ خاف په ځان مکنه چې ورخخ شي او بل څه باندې پوهیږي ځان نو اق سره وړاندې په ځان پکې منهمک کی او بس نور سي ذکاینه اق سره خرابي او چې وي ذکه نور پسې وای نو بیا به خو مسله پوهیږي موجبه پیجن وینا یوزیه پیجن وینا سالبه پیجن وینا منطق مینه دی ویلی نو مې دا تفسیر څنګه راځي الکه دا خو من جلال دره کې خو منطق وی په روح المانی کې په کبیر کې خو به وی په دې کې منطق څه کې دا خو ابن کثیر دی ا دې خو حدیث نقل کوي قران نو دا چل دې دا علوم په یو بل کې نوتی دي نوتی هر یو مولا اوس ابن تیمیه کتاب لیکي کتاب الرد على المنطقين چې منطقي ولندې رد څنګه کوي یو سره په شي باندې راځي ځکه کې شي مخکې ویلې کنه وې دې ګلا دا غلطي دي نو چې اوس ته پیژنې نو غلطي نه بس خبر شي اته خبره کو غلط دي اسی تاسو ته څه خبره خو دلا نو خبردار چې دا تنویش لازم منهنک شي او الحق شي پکې ما ذا الله على ان اراد شيء من شيء فيو بني ادم الله تعالى لګري دي سو کو يهودي سو کو مشرکان دي لکه يهود شي نو هغه من غوايا من ذل کتاب الذي جاء به موسی کدا یو مشرکان شي مشرکان خو د موسی علی السلام قائل دي کنه ځکه دا پیغمبري مشهور شوی دا نو دا پکې دا خبره دی ولې کړی دا وې دا موسی شوی دی سور القول کان عن غضب وزن حقیقتي انا وايي دا څوک مکی دی امونه پیغمبر خدای یهودي مس مدني شوی دا مې دی وتل راتل کنه واستو شکیلا یا خالص کاغذ جوړوي ارو څه پکشته وای نو یا د کاغذ کاغذ جوړوي یا خالص کاغذ جوړوي څه پکشته تبدونا کار کوي او تخفون کثیره دا کاغذ څه پټوي ډیر وعلمتم ما لم تعلموا ذکر کلمات لا سما ما علمك ما لم تكن تعلم ما كلمه تعليم دا پیغمبر تعالی ته خود لدی ما علم وعلمتم ما لم تعلموا يهود تما وعلمتم ما لم تعلموا هغه عالم الغيب دي كلمه دا ما لا ما عام دي نکته دلته نه ما دا دلته دلته ولې کدا چلې پرې یا چلې اګه ته د دین خبر نه مې ټیک خبر دی اوسو اوس یې پوه شوې او علم تاسو خو درشي هغه د دین خبره لم تعلموا انتم ولا اباكم تاسو خبر نه وي تاسو بشر قل الله دا چا کړی دی الله دا چا لګل دی وعلمتم دا پکې الله جار ثم ذکم پرینا فی خوضهم فخفل مسول چاگانو کی یلابو لو دکی فلا علیک بعد الزام الحجتی و القام الحجر فتاس بوج نشت دی چی حجت قائم شو او کانی دا پخلی کی روماندو او گلی دکلو بیا دی کئی وهذا کتاب مقصلنا دا کتاب من بیا گلی دی صفت کو مبارک مبارک دی پدې کې برکات دي وای امام امام راضي دا الله عادت ته چې کوم سره د کتاب الله نه بحث کوي او کلکی ځان پرې باندې حاصلې غته دنیا عزت او آخرت عزت ولقد شاهدنا والحمد لله عز وجل صبر خدمتنا له في الدنيا امام راضي انت لري كتاب خدمت ميوه ميلا شده فنسأله الله يحرمنا ساعة الآخر دي انه البر الرحيم الله مهربان دي او بیا پکې دا هم یاد درا یو ځای برازي چې الله پاک مبارک او مبارک دا په یو ځای کې شي د روحماني کې براشي الله تبارک مبارک ته نه مبارک مبارک ورته ول نعمت اسماء د الله توقیفی دي برکت ورکون کې ورته هم نعمت اسماء د الله توقیفی ا مبارک خو دې اسم مقبول ده پدې کې چې بل چا برکت چولې نو اللهم برکت والا په دې معنی چې مبارک دی کتاب مبارک دی ویل شي او په دې کې الله برکت اچولې دي بیا کله باندې اعتراض وکړي چې الله پکې برکت واچو دا خدای الله پاک پکې کار وکړو نو مخلوق سم تاسو الله ته قرآن ته مخلوق نه وایي تاسو کلام د الله ته قدیم وایي نو که شرط په لغه دی علم کلام دی ویلی وی نو دا الله صفات علم قدرت دا, دا الله صفات دي اختیارین دي دا استراری دی الله نه صادر دی خو بلا اختیار اراده مخ شوی نه دا نو برکت پکې شوی طرف د الله او نشتی کوم کې راځي دا چې مخ دې شوی نه او دې لپاره چې ورې پدې ام القرى د ټول کلو مور د ټول کلو مور اصل د کلو غټ کله ام القرى مکه ته ویل شي ام مور ته خلق تلغون دیږي بیت الله ته خلق غون دیږي غټ کله د لټو والا کول لري کده ویختو والا کول لري دم والا لري په مشارق او مغارب زګر د پیغمبر او بیسف عام دي اصحاب القران په ایرتي چې قران ته داګه داګه بار بار وایي هغه څنګه چې کوم څه په حکمت یې نه دی کتاب او دې په خپل منظور باندې سیاست ومن اظلمو سوغه ظالم دی جوړي په الله دروغو او درسته چې امان د الله ولا بشر نشي الله اس په دې په ختم لري او قال وحي ليا يا وي ما توحي شي ولا ولا يوحي اليه انا توحي شي لك مسلمو اسود عن سي یو دوه کسان هم مخکې نورو سجا یو خزوا اغم پکې پیغمبر شو بیا مسلمان شي دا طلحه یو سره هم پیغمبر شو هغه بیا مسلمان شي واپس شو او مسلمه او اسود عنسی دعوه د پیغمبر کې مسلمه تل قضا او وجل شوی دی د وحشی طرف نه یا د عبد الله طرف نه یو په دې زو غلې دی او بل په دې شتلې دی تاسو مسلمه تل قضا او دارنګي ذل خمار ته ویل شي کنا لو پټه په سره مخ په پټو او یو عبد حلا اسود په دې لنی وجل دی نو دا ډول په زمانه کې پیغمبر خدای بیگان خوب لیدو دنګی پلاس خپشو دمي خو د خزو نو ما ته شي پوښتنه واه څه ترجمه شولي مسالمه الكذاب اسود انسی دا یې ترجمه شو واه لا کله پیغمبر خدا قریب الوفات ته پیروز علمی خبر راوسه دو چې پیروز ولګي دو سره یې مړ فاز پیروز کامیاب شو پیروز دی یمن او مسلمه خو جرست دی ومن قال سأنزل مسلمان ذا الله او غد ظالم سوق دی چې داسې وایي ابتع الله كذبا او قال وحيا ولمجا ومن قال هذا سوق دی سأنزله زبم راولي كما مسلمان ذا الله لك اسم شاء الله لك نزل لا ذخصو نو هغه پکې هم داسې خبره کې دي چې خو زم ویلې شمه دي چې خو زم ویلې شمه تجزون عذاب الرجس عذاب الهون عذاب سپکوالی بما كنتم تقولون الله غير الحق باغي تاسو ویل فالله نه حق وكنتم على آيات السكين تاسو د آیتون د الله نه تکبر کم خلق چې قبر کې عذاب وي لکه امام بخاری یا مونږ ټول اليوم تجزون نن قیامت نو اليوم تجزون ولقد جئتمونا الله ورتوي تاسو راغلې ماته جئتمونا راضي با خو تعبیر ته شو په ماضي باندې راغلې چونکی یقیني خبر ده نو گویا کې شوې ده راغلې تاسو قراتا ځان لا نظامشته نو مالونه شته تاسو کوم دنیا غوړه کړو هغه هیڅ نشته دي نو لاس یو نمایات شته اعتراف کو الله خبر نه کوي لا يكلم الله ولا يزكي مونته خبر کړی ما له غسی خبر کو کوي او د رحمت نه کوي یا خبر کوي بل واسطه کوي لکه څنګه چې ورکړي اول ځل او غار تاسو ما خولناکم پرې خو تاسو حتی تاسو درکړي خولناکم اعطيناکم في الدنيا من المال والخدم ورا ظهوركم وسط شاګانو دلته نقل کوي عائشه په روایت مستو یا رسول الله واسو اتاخذ سړي بار خون شي یو دی یو بل تبغوري هغه وی د هر سړي خپل شان نه سره سره ته کده شي نه فسړي بل روایت پیش کوي د حسن راځوش بنی آدم او قیامت کې تبوی چې دا یو کوک دی الله ورته مال دلته څه شو اے ما جماعتا ویا و جماعتو وترتو ډیر زیات وکم دې ما قدم تعویز نشتري فلا قدم شيئا دا دې وستو